و اتیا نمبر آیات کې هغه راځي دی اولنی آیات کې بیا رد دی په نظر د غیر الله باندې نوی آیات کې هغه راشي بیا تحریمات الهیه کم چیزونه الله تعالی حرام کړی دا حرام وګڼئ او پنځه مسله نذور الهیه هغه بیان بکې و نوی نمبر آیات کې هغه راځي دغه سی رد دی په تحریمات د غیر الله باندې مخصوصه په یو سل درې آیات کې د قسم په باره کې مسائل بیانېږي دلیل نقلی اجماعی په نفی علم الغیب باندې د غیر الله نه یو سل نه آیات کې دلیل نقلی د عیسی علیه السلام نه یو سل لسم آیات کې او په آخر کې خلاصه د ټول صورت ده یو سل شلم آیات کې په ذکر د دعوی توحید د الله تعالی باندې الله تعالی یکی او ذات دی غومنه یا ایه الذین آمنوا ایمان ولا ولا تحرموا طیبات ما حل الله لكم حرام مګنی طیبات پاک مزیدار ما هغه چیزونه احل الله لكم چې حلال کړی دی الله تعالی تاسو لپاره ولا تعتدوا او زیاتې مکوئ د حد نه ولا تعتدوا تجاوز مکوئ د حدود شرعیو نه ان الله لا يحب المعتدين یقینا الله تعالی مینه نه کوي د زیاتې کوونکو سره الله تعالی د زیاتې کوونکو سره مینه نه کوي دې دې کې لا تحرموا طیبات ما حل الله لكم لا تحرموا حرام مه ګڼئ بلکې حلال ګڼئ حلالا طیبا حلال دی کلو نه مراد چیرې پیدا غسل تی مراد دی خوراک دی اسکاک دی لباس دی سورلی کول دی دا ټول پکې داخل دی خو تعبیر تی په عقل سره ځکه شوی دی چې د انسان لوی مقصد هغه خوراک دی دیو جنا کلو له په ذکر شوی دی و کلو او حلال ګڼئ خورئ استعمالوئ هغه چې درکړي دی الله تعالی تاسو ته حلالا طیبا حلال پاک حلال هغه دی چې په دلیل شرعي سره داغي حرمت ثابت نه لري او طیب هغه دی چې پای کې شک شوبه نشته لري حلال چې په دلیل شرعي سره داغي حرمت ثابت نه لري او طیب هغه دی چې شبهه نه بالکل پاک دی نو هغه خوره دویم قول لمبسری نو داره چې حلال هغه توي چې چې حاصل شي په طریقه شرعي سره او طیب هغه دی چې پای کې غذاییتي او په هغې کې د بدن دپاره ترقي مضر د صحت دپاره نه وي نو هغې نه مراد دا طیب نه مراد دغه دي کلو خورئ مما رزقکم الله هغه چې درکړي دي الله تعالی تاسو ته حلالا حلال څیزونه چې په شرعي دلیل سره د هغې حرمت ثابت نه وي او طیبا چې په هغې کې شک شبه هم نه وي دویم خورئ هغه چې درکړي دي الله تعالی تاسو ته حلالا پاک چې په شرعي طریقې سره حاصل شوي او طیبا غذایت پکې ستاسو د بدن ترقی پکې او د بدن د پاره مضر نه دغه معنی تی مراد مفسرین لیکلی دي چې کم سیزونه کې غذایت ناراضي او د بدن د پاره مضر وي نو اگر کاغه حلال دی خو لیکن خوراک صحیح نه ده لکه مثلا ګټه خوراک شوله او دغسی خاوری خوراک چولی سکاره خوراک چوله نو دا خو حلال دی په دلیل شرعی سره داغی حرمت ثابت نه خو لیکن طیب نه ذکر بدن د پاره نقصان ده دی نو داغی خوراک د صحیح نه دی بای زنانه د خاوري خوري او د مټۍ غوند کی چی هغه خوري دا د هغې خوراک شرعا صحیح نه دی ځکه د صحت دپاره دا مضر او نقصانی دی ها فقها کرام لیکلی دی که په دومره کم مقدار باندې خواب را اخري چې د صحت د پاره مضر نه ده نقصانی نه ده نو بیا صحیح ده او یا د تجربې نه معلومه شوی او یا یو مستند ډاکټره ماهر طبیب ډاکټر ته وای چې پلانی خاص مرض د پارستره پر خوره دا علاج ده نو په کم مقدار د ډاکټر په خودلې شوی مقدار باندې د خوراک د خاورې یا خوراک د سکرو غیره چې هغه حلال دی خو لیکنه طیب نه دی ځکه غذایت پکې نشته دی بدن ته ترقی او قوت نه ورکوي نو د هغې خوراک بیا صحیح نه دی الموسوط الفقهیه دغه مسله لیکلې ده په تاوی هندیه کې ده نهایت المحتاج لیکلې ده مغنی د ابن قدامه کې ده احسن پتاوه کې مبترش نعمت سے پاتم جز کې لیکلې ده پتاوی محمودیات لسم جز کې دغه مسله شته دیو جن تفسیر مظهری وی فلا يحل التراب لانه لا نماء ولا غذاء فيه د خاورې خوراک جایز نه لري ځکه پای کې نه غټواله د بدن نازي او نه پای کې څه غذایت شته نه پای کې څه مړخ و غیرب کې نشته نو دې ځکه دا طیب معنی دغه وکلو خوراک کوي استعمالوي حلال غني هغه چې درکړ دی الله تعالی تاسو ته حلالن چې د هغې حرمت په دلیل شرعي باندې ثابت نه وي بلکې حاصل شوی په شرعي طریقه باندې طیبا او پاک وي په هغې کې غذایت یو ترقي د بدن وي پکې بدن د پاره نقصان ده نه وي په لحاظه سکاره خاوره کاڼي وغیره خوراک د مکروه دي ځکه بدن ته پکې نقصان دی سورة البقره کې تفصیل بیان شوی او د قسمونو قسم درې قسمه دی یو یمین لغوه دی چې یو بی اراده بغیر د قصد زړه نه یو قسم وکړلی شي په الفاظو د قسم سره لا لا بالله لا تالله یا بلا والله او دغه سره کنه قسم په الله باندې یا داسې نه د قسم په الله باندې داسې کلمات استعمال شي بغیر د ارادې نه بغیر د په جلتۍ سره په غفلت سره د انسان د خولې نه وځي دې ته وایي یمین لغوه نه پې په دنیا کې څه مؤاخذه شته دی چې هغه کفاره ده او نه پې په آخرت کې څه جرم او ګناه شته دی دویم دی یمین منعقده یمین منعقده دې ته وایي چې انسان د راتلونکي زمانې سره د یو کار سره خپل قسم وتړي په کولو د یو کار باندې یا په نه کولو د یو کار باندې نو په هغې کې شرعا طریقه دا ده که هغه کار چې د کوم قسم کړی دی هغه د نیکۍ کار یو دا وایي زه یې نه کوم نو په صحیح حدیث کې راځي کفاره د قسم به ورکړي چې په دې آیات کې هغه بیانیږي او قسم به خپل مات کړي لکه یو سړی دا قسم وکړي چې قسم په الله زه به تراوله نه ځم نو دا د ګناه قسم دی نو اوس دا خپل قسم به مات کی تراوله ولاړ شي د قسم کفاره به ورکي یا وی قسم په الله که زه دې درس ته کېناستم نو دا خو د بېدینۍ قسم دی قسم به مات کی او کفاره د قسم به ورکي دې ته وایي یمینې منعقده او که چرته قسم یې کړی او د بېدینۍ نه یې کړی چې بېدیني نه کومه لکه مثلا داسې ووایه چېرې په بازار ته چې لاړ شي په دې دغه کې په روژه کې لاړ شي خو ښځې ګرځي هسې روژه ورې خرابه شي یا و چې یاره روژه مې په دې غیبت باندې خرابېږي زما په الله تعالی باندې قسم وي زه به تر د روژې د اخره پورې به زه غیبت نه کوم او یې قسم وکړي زه به دا نسوار نه کوم بس د روژې د اخر پورې بیا به یې پرېږدم بس دا نه کوم نو اوس دا ښه قسم یې کړی دی اوس دا قسم دې خپل پوره کړي بس نه دې ماتوي دا په دې ټینګ پاتې شي دریم قسم دی یمین غموس نو یمین غموس غمس نه دی او دا په دروغ باندې قسم کول په تیر شوی زمانی سره د تعلقي زماری په الله تعالی باندې قسمی پلانې کار ما کړی دی او دته سره پتم نه ورستو تی خبر شي یا پلانې کار ما نه دی کړی او د کړی دی ته یمین غموس په دې کې عظیمه ګناه ده او په صحیح حدیث کې راغلی دی چې دا ګناه کبیره ده او دا انسان په ګناهونو کې ورومانډه غوپه ولا ورکړه او د دې قسم په وجه باندې با په جهنم کې وته غوپه ملاو شي دا درې قسم د قسمونو مخکې بیان شوی او په قهای کرام هم تفصیل بیان کړی نو دې آیات کې الله تعالی ذکر کړي چې چا قسم وکا یمین او د یمین غموس په باره کې ګناه خوشتره په قیامت کې وی الله تعالی رانسی کفاره کې شتره کې نشتره په هغې سره چې ته تړلې وي تاسو دا قسمونه عقدتم تاسو غوټه کړې وي یمین منعقده عقدتم یمین منعقده مراد ده نو په کفارته اطعام عشرة مساکین نو کفاره داغي اطعام و خوراک ورکول لی عشرت مساکین لس مسکینانو ته من اوسط ما تطعمون اهلیکم د درمیانه خوراک نه چې خورای تاسو اهلیکم په خپل کور والاو باندې په خپل اهل او عیال باندې یو ولکه یو اخذکم دا په کفارته دا پار پار تفصیل د یو اخذکم دا لیکن نسی الله تعالی تاسو پاغي باندې چې قصې کړې دلون تاسو تړلې پاغي باندې قسمونه تاسو چې تاسو داغي قسمونه تړلې وي غټه کړې وي نو یمین منعقده ده نو الله تعالی په نسی اغنیول سری په کفارته نو کفاره داغي اطعام 10 مساکین خوراک ورکول لس مسکینانو ته من اوسط ما تطعمون اهلیکم درمیانه خوراک دغه نه چې خوراوی تاسو خوراک ورکوي تاسو دغه خپل کور والاو ته او کیسو تم یا د لاسو کسانو جامې دي او تحریر رقبت نو یا یا آزادول د یو مرئی دي دغه دي علی رضی الله تعالی عنہ فرمای اطعام عشرة مساکین لس مسکینانو ته خوراک ورکول دي وای دو وخت به خوراک ورکي غرمه او ماښام حسن بصری رحمت الله علیه وای چې یو یو وخت خوراک ورکي ډوډۍ به ورکي پای کې به غوخی غوړی و غیره دا سې لک خ خرچه پیو کې په مسکینانو باندې په غریبانو باندې او اکثر اهل علم لیکلي دي چې د غنمو نیم سوع چې تقریبا 2 کیلو جوړي لک سکم 2 کیلو جوړي نو دو کیلو دی ورکی دو کیلو دی حساب نه یا د هغې قیمت دی ورکی که په هر یو باندې عمل وکړه صحیح دی اوس څه به پخلی به کوم او لرګي هم نشته په کور کې او دا پلانی به پکې راوړم پلانی به پکې راوړم بس یو یو مسکین ته دی د نیم ساع د غنم یا یو ساع وربشي او یا د هغې مطابق یا د هغې برابر قیمت دی او تعدا کې بس دغه صحیح دی او کیسو ته هم یا جامې داغي امام شافعي رحمت الله علیه وی چې جامه چې کوم شي ته ویل کیږي اوګد قمیص دی پرتوک دی دغه سی یا لنګ دی د هغې سره پکې پټکی وغیره دا پکې هم داخل دی عام په عرف کې چې جامه کوم شي ته ویلی کېږي نو بس هغه مراد ده امام مالک رحمت الله علیه امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه وی مراد درینه او کیسو تهم نه مراد هغه جامې دي چې پای کې منځ کول جایز وي منځ کول پکې جایز وي دومره کپړه چې کم نس کم ورکی ولا او احنا پوی چې دل کې د جوړې نه مراد د جامو نه عامه هغه جامه د په عرب کې هغه نو په عرب کې عام خلک و جوړه مې ولا وکړله نو پوره جوړه دی پوره جوړه پرتوګ دې کمیس ته صادر سره مخلي دا پوره جوړی دا ام عام خلک چې دغه سی او تحریر رقبه تنیا آزادول د مرئی دی رقبات سټ ته وای خو مراد تنه ټول انسان دی مرئی نارینه او که وینځه زنانه یو سغه دی آزاد کی د اهل علم وای چې دې کې دا لفظ د او راغلی دی او او او دا لفظ راغلی دی په کفاره کې نو دا د تخیر د پاره دی کله چا خوښه شي دا یو دی ورکی کدا غنی دا بل دی ورکی یا دا بل دی ورکی دا خبره شوې ده نو دا شوله کفاره د یمین کفاره شوله د قسم په من لم یجد پس یامو ثلاثه ایامین نو چا چې فمن لم یجد نو څوک چې ونه مومي په صیام سلاست یمین نو په د باندې روژې نیول دي درې ورځې پرله پسې فمن لم یجد چا چې دغه ونه مونده نو په د باندې درې ورځې روژې نیول دي پرله پسې صیام سلاست یمین درې ورځې روژې نیول دي د په دغه کې سره راغلي دي د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ په قرات کې سره راغلي متتابعات او په هغې باندې هم بس عمل دی دغسې په قرات د ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه کې اوس راغلي ثلاثه ایام متتابعات دا خوراک نشي ورکولی مسکینانو ته هغې ته ډوډۍ نشي ورکولی کپړې وله نشي اخیستلی او مرایه نشته دی یا شته دی لیکن د هغې وس نه لري نو بس درې ورځې روجي دی ونیسي پرله پسې ذالک کفارة ایمانکم دا کفاره در قسمونو ستاسو اذا حلفتم کله چې قسمونه وکړئ تاسو ماته کوئ قسمونه وکي او بیا مات کوي اذا حلفتم صرف په قسم باندې خو دغه نه دی کفاره نه لازمي خو دین مراد د دې سره حنس مراد دی یعنی کله چې قسم وکي او قسمونه بیا مات کوي نو واحفظوا ايمانکم او حفاظت کوي د خپل قسمونو واحفظوا ايمانکم بچ ساتي قسمونه خپل د دې څه مطلب دی واحفظوا ايمانکم یو قول لم بصرین داره ځان بچ کی د ډیرو قسمونو نه تفسیر خازن لیکلی واحفظوا ایمانکم ځان بچ کړئ د ډیرو قسمونو نه ډیر قسمونه مکوئ دا ډیر قسمونه ښه کار نه دی دویم امام قرطبی رحمت الله علیه وی واحفظوا ایمانکم ورستو د حینس نه تعدی وکي په کفاره ورکولو د قسم کې واحفظوا ایمانکم قسم اول خو قسم ډیر قسمونه نه وپکار قسم دې کړی دی او مات دې که نو واحفظوا ایمانکم د حنس او د قسم د ماتولو نه وروسته تادی وکړي په کفاره ورکولو کې په کفاره ورکولو کې تادی وکړي امام قرطبي رحمت الله علیه لیکلی دی دریم معنا مفسرینو کړی ده واحفظوا ایمانکم او قسمونه بچو ساتي د حانس کېدلو نه قسم دی وکړه نو اوس پټینګ شه خو لیکن د دې سره یو شرط دی حدیث کې راغلی دی هغه په صحیح حدیث کې راغلی دی تا د دسې قسم دې کړی دی چې زه به د بېدینۍ کار نه کوم نو واحفظو ایمانکم بچو ساتئ قسمونه خپل له ماتولو نه دا قسم دې کړی زه به نسوار نه کوم دا به زه پرېږدم چرس کې یا نسوار کې یا سیګرټ کې دا به زه نه کوم بس د المازی بیا به زه په کور کې مونږ کوم په دې باندې قسم وکړي خو زه جمعه ته لاړ شم واحفظو ایمانکم بچو ساتي قسمونه خپل د حانیس کېدلو نه د ماتولو نه کله چې قسم وي د دیندارۍ د پاره او کله چې د بيدینۍ قسم وي نو مخکې تاسو ته ما ویل په حدیث کې راغلی دی قسم به مات کی او کفاره به ورکی او هغه کم د نیک کار نه چې لکه وسړی قسم وکي چې زه به خپل ورور سره خبرې نه کوم دا قسم کړی دی نو دا اوس د بيدینۍ قسم دی دا اوس دا قسم ماتول پکار دی دې قسم دا مات کی او کفاره به ورکی او په دغه باندې عمل وکي واحفظوا ايمانکم نو درې معنی شولې واحفظوا ايمانکم بچ کړئ ځان د ډېرو قسمونو نه دویم معنی واحفظو ایمانکم کله چې قسم وکئ او ماته کوي نو تادی وکئ په کفاره ورکولو کې واحفظو ایمانکم درې مطلب او قسمونه بچ ساتئ د خانیس کېدلو نه کله چې د نیکۍ نم قسم نه کړي او کله نیکۍ نه او د نیک کار نم قسم کړي نو بیا خو قسم مات کوي کفاره ورکي لعلکم تشکرون دیر پاره تاسو شکریا ادا کړئ اشاره ده پکې چې تفصیل د الله تعالی د دین د احکامو دا لوی نعمت د الله تعالی دی دغه شکریا د کول په کار دی لعلکم تشکرون مخکې خو احکام بیان شول کنه نو د الله تعالی د دین احکام چې کله بیان شي نو داغي شکریا ادا کول په کار دی یو دوی معنی په دې کې مبصرین بیان کړی دا لعلکم تشکرون دې لپاره چې عمل وکړي د الله تعالی په احکام باندې شکر نه مراد په دې کې عمل دی یا ایها الذین آمنو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون مخکې آیات کې الله تعالی لا تحرموا طیبات ما حل الله لكم نو خمر او میسر د بعض خلکو باندې باندې طیبات دي نو الله تعالی په دې باندې رد کوي چې دا طیبات نه دي بلکې دا ګندګي ده او یا ایه الذین آمنو په ابتدا کې راوړل شوی ستاسو د ایمان تقاضا دار چې د جوارۍ نه ځان بچو ساتئ د شرابو نه ځان بچو ساتئ د بندګۍ د درګاهونو نه ځان بچو ساتئ او دغسې په غشو باندې قسمت معلومول د هغې نه ځان بچو ساتئ یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو انما الخمر والمیسر یقینا شراب والمیسر او جواری والانصاب او بندگی کول د درگاهونو ول ازلام او قسمت معلومول په غش باندې ریس من عملی شیطان دا پلیتی دا دا گندگی دا د عمل له شیطان پجتنبوه نو ځان تی بچو ساتي پجتنبوه ډډه تی وکي لعلکم تفلحون دیر پاره تاسو کامیاب شئ د شراب مبارکی مخکې سورۃ البقره کې تفصیل بیان شوی او 219 آیات کې نو اوله مرحله 219 آیات د سورۃ البقره نازل شوی اول یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس و اسمهما اکبر من نفعهما اول آیات هغه نازل شوی ډیر خلک مسلمانان داغه نه منشول بیا دویم آیات نازل شو د سورۃ النساء 340 آیات یا ایه الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا په حالت د بیوشی کې په حالت د نشه کې مانځه ته منځ دی کېږي بیا ډېرو خلکو شراب پرې خودل او آخری دا آیات بیا نازل شوی دی نو تاسو ته ما پای کې واقعیت میلیو یو منادی د نبی صلی الله علیه وسلم په مدینه په کوڅو کې وګرځیدا او شراب چیرې دا حرام کړی شوی دی نو صحابه کرامو هغه د چا سره چې څومره شراب وو نو هغه یې توی کړل د مدینې دا کوڅې دا ډکې روانې وې د شرابو نه لښتي روان او کوم لوښي چې وو نو هغه یې مات کړله او په هغې کې تاسو ته ما یو واقعه ویلې وه یو صحابي شام ته تللی په لکونو روپۍ یې ساتلې وې نو شرابو تجارت به کو اعلا قسم شراب یې راغیستي وو کله چې مدینې ته نږدې شو د مدینې حدودو ته را داخلېده په لار کې ورته چا دا خبره وکړله وایي تا خو دومره په سوونو اوښان دې را روان کړي دي او بار کړي دي د شرابو نه خو لیکن پته راته شته شراب حرام شوي دي نو هغه سورلی په هغه ځای کې ودرولې او راغې مدینې ته د نبی صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو وې د الله تعالی پیغمبره تا ته پته را چې زه تاجر یم د شرابو او ما د لکونو روپو مال راغیستی دی اوس مې سورلی د مدینې نه بهر ایسار کړي دي اوس څه وکړم د هغې سره شراب په رښتیا حرام شوي دي او که نه دي وی او نبی علیه السلام ته شراب حرام شوي دي نو بس لاړه او د د لکونو روپو مال راغیسته دی ته وای تعمیل د الله تعالی د حکم د الله تعالی په کتاب باندې داسې عمل کول لړ د سورلونه غ شراب راخکته کړل هغه دې کې توی کړل د لکونو روپو مال او هغه لوخي و غرسه ول مات کړل دی ته وای مسلمان دا کومګه تاسو ته نو زه دې ځل ودا چرس خرڅ کوم او بیا وسره څه گزاره کوم دې ځل ودا پودر خرڅ کوم او بیا به خیر دې ځان به ساتم خو خدا زما ټوله سرمایه ده نه د ډیر وخت مال او هغه جمع کړي خو لیکنه بس هغه ختم ک ځکه د الله تعالی حکم به کې بدل شو یا ایه الذین آمنوا ایمان ولو انما الخمر والمیسر یقینا شراب والمیسر جواری کول والان والانصاب او دغه سی بندگی درگاهونو انه الخمر شراب سکل شراب اخیستل خرڅول دا ټول پرې کې داخل او شراب خمر ستوي ما خمر العقل حدیث کې راغلی دی چې عقل ګډوډي نو بس هغه ته شراب وي هغه نشه ده او ابن کثیر رحمت الله علیه دې حدیث په شرح کې ډیر احادیث را جمع کړی دي هغه باید وکتل شي والمیسر هر قسم جواری امام قرطبی رحمت الله علیه لیکلی په جواری کې دام داخل نه کله ماشومان هغه بلوري کوي او هغه ټیکانو ته وای څوک ته بلوري وای څوک ته بیت کار څه شي چوته وای په غزان باندې غلوبي کوي د یو بل نه غټي یو عام اسی ټیکلی او عام بلوري کولی اسی عام او یو پکې ګټنه چې هغه څوک هغه ولی په دې ګوته باندې هغه شعر سره واړی وای ولی بیا او دغه مې وګاټه بیا هغه د څوک چې ولی هغه غوز هغه ځان لره واخلي یا هغه بلورې ځان لره واخلي او د چانه چې ګټلې هغه ته بیا بل کیږي بیا دا غنم بر راشي په دې طریقه باندې کار کوي نو اعدام په میسر کې داخل دي دا جواری ده او دا حرام او ناجایز کار دی ول انصاب او دغه سي دغه بندگی کول د درگاهونو انصاب هغه چیز چې مقرر شوی د پاره د بندګۍ د هغې نه سجدې کیږي توافونه ورته کیږي ذبح پې کیږي نظرونه ورته کیږي انصاب دا هر شی چې خلکو مقرر کړی دی چې سجدې ورته وکړي توافونه ترې وکړي بس دغې ته انصاب وایي او د هغې د دې ټولو نړول چې داسې دا څیزونه ودرولی شي چې د هغې عبادت وکړلی شي په مسلمانانو باندې د خپل وس مطابق دا لازم دي چې دا وران کړي او دا ختم کړي والازلامو ازلام مخکې مې تر دې تفصیل بیان کړی د دې صورت په ابتدا کې بیان شوی چې دا د هبل بت دا د کعبې په منځ کې دا بتو هغې خوا ته منجورانو درې غشي امرني ربي نهاني ربي اول تشو منجور خواله به چې کله اول سړی ورته نو اول به ول سل درهم ورکړل دا غینه بعد به ته یو خر نظر کړله دا بابا په نوم باندې او بیا به ته چې زما قسمت معلوم کړ پلانې خځه سره واده کوم او کوم کنه یا سفر کوم او کوم کنه مزدوري لاړ شم کنه دا ټوله خبرې وي نو غشي به ویشتله او داغه یو مخصوص خاص طریقه وا لکه نن سوا چې خلک خسرونه ولي نو په دغه یو طریقه وا داغي نو کله به چې غش راوخت په هغه باندې بلی کلی امرانی ربي زما امر ما زما رب ما ته امر کړی حکم را ته کړی بس هغه کار وکاو او چې دسی وو نهانی ربي نو دې کول لا بنوس حرام دی نه جایز دی روان دا زنه کوم کنه دا بابا ورته بیا ټکر ورسی او دا ورته مصیبت ورسی او چې تش بغش راوخته نو بیا به دوباره چې غش بیا بیا دوباره وشتله والازلام او په ازلام کې تاسو ته ما ویلو چې علما کرام لیکلي دي لاټري کول په دې وخت کې او دا لاټریانی کول خصوصا د اخترونو په موقع باندې په بازارونو کې زیاتې کیږي ډیر شی سامانی خودلې شوی د روډ په غاړه باندې مثلا لس کسانی شل کسانی د یو شی قیمت دی مثلا 200 روپۍ دا په سل سل روپۍ د یو یو کس نه واخلي نو د دنه په سل لاړه لیکنه خو هغه د لسو کسانو نمونه ولیکل او بیا هغه په ټوپۍ کې یا په لمن کې واچي او یا یو ته ترا واخلې یو نوم ته ترا واخلې یو ترا واخلې نو شه د د 200 روپو دی د 300 روپو دی هغه په د لسو کسانو روپۍ واغستلې نوم د یو راوخیږي نو هغه نه کسان پکې اصل اړل نو د 200 روپو یو په 100 روپۍ باندې د په زر روپۍ باندې خرڅ ک د 200 روپو شي او د نور مال چې هغه اصل اړ هغه سي غرق شول نو دا ټول ناجایز حرام کارونه دي ولا ازلام او قسمت معلومول په غش باندې رسو من عملی شیطان دا پلیتی دا د عمل له شیطان نه پښتنی بون ډړو کې داغې نه لعلکم تفلحون دیر پارج کامیاب شي لعلکم تفلحون دیر پارج کامیاب شي مفسرین یو نکته ویلې ده او ډیره بهترینه ده چې وی ویم دته یو ریس دی او بل نجس دی لفظ د نجسون او بل رجسون دا ریس اکثر په هغه پلیتۍ کې استعمالیږي ریس لفظ چې هغه پلیتی پټي عام خلک په هغې باندې نه پوهیږي د دیو جن نکته په سوره توبه کې وراشي 95 نمبر آیات کې الله تعالی منافقانو ته رجس ویل دي ځکه منافقان پلیت دي خو لیکن د هغې په منافقت باندې عام خلک نه پوهېږي پلیتي یې پټه ده ځکه منافق خو غټه غټه ګیره ده تسبیح په لاس دي ګول لمن یې دي او درس ته ناست دی په جومات کې مونځ کوي خو لیکن عقیده یې د چاره د کافرو سره ملګری دی جاسوس دی بېدینه دی نو رجس دا په هغه ځای کې استعمالیږي چې پلیتي یې پټه عام خلک په هغې باندې نه پوهېږي نور دې وجې نه سوری توبه پنځه نوي نمبر آیات کې منافقانو ته ریس ویلی شوی دی او نجس هغه څیز ته ویلی کېږي چې ظاهرا باطنا هغه پلیت وي ظاهرا او باطنا ظاهر هم پلیت وي او باطن هم پلیت وي هم په ښکاره کې هم په پټه باندې نو دی وجنا سورې توبه ته اجتماعات کې الله تعالی مشرکانو ته نجس ویلي دي انما المشرکون نجسون مشرکان پلیت دي مشرکان پلیت دي منافقان خبیسان دي او دغسې منافقان رجس دی ګندګي ده خو لیکن ګندګي په دې کې درنه پټه ده او منا دغه چی ده مشرکه نو خو په ښکاره باندې هم ورځي قبر ته سجده کوي که نه بت ته سجده کوي پارلمان ته سجده کوي د غیر الله قانون ته سجده کوي من عملی شیطان شیطان انسی او جنی دواړه تی مراد دي د دې څه معنی ده چې مینه عملی شیطان دا دی د عمل د شیطان نه نو څنګه د عمل د شیطان دی یعنی دا مخکې څلور پنځه کارونه خلکو ته شیطان خسته کوي په خپل وسوسو سره من عملی شیطان دا معنی ده بی دینی او ته خسته کوي پج تنبوه نو ځان بچو ساتي د مسکورو ټولو چیزونه د هو ضمیر په تعویل مسکورون سره د مخکې ټولو ته راځي یا دویم قول لري چې د هو ضمیر راځي د رجستا په دې آیات کې هم تاکید دی د حرمت د خمر او د میسرو ځکه په دې کې دنیوي او دینی فساد فسادونه ډیر زیات دي یو فساد پکې دا هم دی چې د شرابو په وجه باندې په جوارۍ کې خلک مؤمنان مسلمانان دی بل سره دشمنان شي دشمنان شي دی بل سره خمر شراب چې سو کوس کی نو بیاغه وهل ټکول کنځلې بد ردی دا کوي ځکه نشه شي کنه بیهوش شي خور او لور نه پیژني اسمان او ځمکه نه پیژني دوست او دشمن بیا نه پیژني او جواری هم دا سره ډیر کړه خلک په جواری کې مال او بیلی نو خپل اولاد او خپل چیرې خدب کې خلکو غاڼه کړی دي خپل جیدات چیرې هغه کې او بیلی او ختم شي د با د عداوت او بغضا په منځ کې فرق داره عداوت ظاهری دشمنی او بغضا د زړه پټی کینې ته ویل کی انما یرید شیطان یقین غواړي شیطان کوشش کې شیطان چې واچې فمن ساز کې اراده او تو ظاهری دشمنی او البغضا او دغه سی بغض کینه ګیری د زړه حسد په خمر په پس کلو د شراب کې ول میسر او په کولو د جواری کې و یصدکم عن ذکر الله او منکی تاسو د ذکر د الله تعالی نه و یصدکم عن ذکر الله څوک چې شراب وسکی نو هغه بیا بس غافل شي د الله تعالی د ذکر نه د منځ نه دغسې څوک چې جواری شروع کی نو په هغې کې ګټه زیاته راځي میسر تاسو ته مخکې ری تفصیل ما کړی دی یا د یسار نه دی او یا د یسر نه ماخوذ دی که د یسار نشي نو په معنا د مالدارۍ سره دی نو په جواری کې کله کله انسان ډیر زر مالدار شي کله کله په اعتبار د غالب اوقاتو سره او یا د یسر نه ماخوذ دی ځکه وده کې مال ګټل کېږي په اسانۍ باندې مال په ګټل کېږي په اسانۍ باندې نو کله چې مال وګاټه د الله تعالی د دین نه غافل شي غرور د بکې پیدا شو تکبر لوی د بکې پیدا شوله پیل خمرې ان ایوقع بینکم العداوت غواړي شیطان چې واچي په مینځ تاسو کې دښمني ول بغضا ظاهري دښمني ول بغضا او کینه د زړه په خمرې پسکلو د شراب سره ول میسر او په کولو د جواری سره و یسدکم عن ذکر الله او منکی تاسو ته ذکر د الله تعالی نو عنی صلات او منځنه په هل انتم منتهون نو آیا تاسو منکیدون کې د دین او کنه تاسو منکیدون کې او کنه په حدیث ته ابو داود کې راغلی دی عمر رضی الله تعالی عنہ کله چې د آیات نازل شو هغه واوریده نو انتهینا انتهینا الله مونږ ته منه شو الله مونږ ته منه شو ځکه د عمر رضی الله تعالی عنہ په باره کې خو ذکر راځي کنه کان وقافا عند کتاب الله د الله تعالی د کتاب یو ټکی و چې واورید بس بیا به ولاړو بس الله داسې ویل دي نو چې الله داسې ویل مونږ مؤمنان یو نو وړاندې پسې څنګه وسورځي واطیع الله ورسول و واطیع الرسول دام د مخ کی سره متعلق دی پدې کې تاکید د حکم دا د حرمت د شراب دی او د حرمت د میسر دی واطیع الله تابعداری کوي د الله تعالی او اطیع الرسول او تابعداری کوي د نبی صلی الله علیه وسلم مخکې مې ته بده کې نقطه ویلې و دوه ځایونو کې اطیع او اطیع لفظ راغی په دې کې اشاره ده لکه سرنګ چې قرآن کریم دا مستقل دلیل دی د شریعت نو دغه سید نبی صلی الله علیه وسلم احادیث مستقل دلیل دی د شریعت اطیعو اطیعو دوانو کې راغله واحذرو او بس ځان بچو ساتي د خلاف د دې دوانو نه ځان بچ کړئ د الله تعالی له مخالفت نه د الله تعالی پیغمبر د مخالفت نه نو په ان تولیتم که چرې مخ وګرځاو تاسو د الله او د الله تعالی پیغمبر د تابعدارۍ نه فعلمو پوه شئ انما علی رسولنا البلاغ المبین چې یقینا زمونږ په رسول باندې رسول دي ښکاره د الله تعالی د پیغمبر کار په ان تولیتم دې دې کې جزا اصل کې حذف ده په ان تولیتم که تاسو مخ واړو نو فلا عذر لکم ستاسو هیڅ عذر بیا نشته الله تعالی ورته عذاب درکې دویم په ان تولیتم که تاسو مخ واړو نو تاسو د عذاب مستحق یئ تاسو د عذاب مستحق انتم په انتم مستحقین للعذاب تاسو مستحق د فرد عذاب فعلم پوشی انما علی رسولنا البلاغ المبین دا الله تعالی پیغمبر دی هغه د الله تعالی د دین بیان کوي چا وسو منله چا ونه منله مونږ هم خپل اوریدونکو ته وایو مونږ ته ان شاء الله د الله تعالی دین بیانو وس وړاندې نه منل او نه او منل او نه منل دوه ستاسو کار دی په ویون کې باندې صرف داغي ویل دی په صحیح طریقه باندې چې څه حال به وي د هغه صحابه کرامو چې هغه شهیدان شول په غزوه احد کې او د هغې په خېټو کې شراب و او د هغې په خېټو کې ډوډۍ او رزق د میسر د جوارۍ پروت و نو د هغې به څه حال شراب خو حرام شوله خو صحابه کرام په غزوه احد کې شهیدان شول د هغې په خېټو کې شراب و او د هغې په خېټه کې هغه خوراک و چې هغه د میسر و جواري وه اوس د هغې به څه حال په صحیح حدیث ته بخاری کې راغلی دی او دغه سي امام ترمذی رحمۃ اللہ علیه حدیث نقل کړی دی نو دی آیات کې الله تعالی داغي جواب کوي لیس علی الذین آمنوا نشتره پاکستان باندې چې ایمان راوړل دي او عامل صالحات عملونه کړی دي نیک په طریقه پیغمبر باندې سپی نشتره جناحون ګناه پی نشتره پی ما تعیمو په هغه کې جدي خوړل دي اذا متقوا کله چې ځان بچکوي د شرک نه و آمنو او پورا ایمان لري و عامل صالحات او عمل کوي په طریقه د نبی صلی الله علیه وسلم باندې ثم اتقوا بیا ځان بچ ساتي د حرامونه و امنو او همیشه ایمان لري ثم اتقوا او بیا ځان بچ ساتي د شبهاتونه و احسنو او خیسته عمل کوي والله یحب المحسنین الله تعالی مینه کوي د خیسته عمل کوونکو سره په دې آیات کې ځان به پوهه کوي لیس علی الذین آمنو او دو ځله پکې وعمل الصالحات راغله ليس على الذين آمنوا وعمل الصالحات بیا ورستو کرخه کې وای وعمل الصالحات نو دو ځله پکې وعمل الصالحات وعمل الصالحات راغله نو دې آیات باندې با ځان پوهه کوي اول لازو په دې آیات کې درې ځله لفظ د تقوا بیان شوی دی نو د اولی تقوا نه مراد ځان بچ کول دی د کفر او د شرک نه په معنا کې هم تاسو ته ما دغه ویل نو اذا متقوا کله چې ځان بچ کړي د شرک او د کفر نه دویم ځل چې تقوا ذکر شوی ده مراد ځان بچ کول دی د ګناي کبیره نه او په دریم ځای کې چې تقوا ذکر شوی ده نو ځان بچ کول د صغایرو نه واړه ګناهونه او د شبهاتو نه دغه مراد دی اول کې د شرک او د کفر نه ځان بچ کول په دویم کې د ګناه کبیره نه ځان بچ کول او د حرامونه او په دریم کې د صغایرونه او د شبهاتو نه ځان بچ کول دغه تی مراد دا آمنو آمنو لفظ پکې راغلی دی نو اول آمنو دا اول ایمان نه مراد ایمان دی په توحید د الله تعالی باندې او د دویم ایمان نه مراد ایمان دی په تحریم د خمر د شراب باندې د میسر باندې چې ایمان راوړي په حرمت د شراب باندې او جواری باندې او په دریم ځل د امنون مراد ثبات او استقامت دی په ایمان باندې تر د مرګ پورې دغه تی مراد دی تکرار د عمل صالح د اول نه مراد دو قسم نیک اعمالو ته کې اشاره ده اول فرایض او واجبات او په دویم کې اشاره ده سنت او مستحبات ته کې اشاره ده او احسان نه مراد اخلاص ده اوس به ترجمه ته صحیح وکیده او صحیح وزده کوي لیس علی الذین آمنو نشتره په هغه کسانو باندې چې ایمان راوړی دی توحید د الله تعالی منلی دی آمنو توحید د الله تعالی منلی دی و عامل صالحات او عملونه کړی دي نیک په طریقه د نبی صلی الله علیه وسلم باندې فرایض او واجبات په خپل ژوندۍ کې منلې دي جناحون گناه پی نشته ری پی ما طعیمو په هغه څه کې چې دوی خوړلي دي اذا متقو کله چې ځان بچ کړي د شرک او د کفر نه و آمنو او دویم بیا ایمان راوړی دی په حرمت د شراب او د میسر باندې د جوارۍ باندې و عمل الصالحات او عملونه کړی دی نیک په طریقه د نبی صلی الله علیه وسلم باندې یعنی سنن او مستحبات په پوره طریقه باندې ادا کړی دي ثم اتقوا او بیا ځان بچ ځان بچ ساتلې د غټ ګناهونو نه د حرامو نه و امنو او بیا همیشه لپاره په ایمان باندې پاتې شوی دي استقامت علی الايمان کړی دی ثم اتقوا او بیا ځان بچ ساتلې د شکوک شبهاتونه او د واړه ګناهونو نه واحسنو او خیسته او خیسته عمل کړی دی په اخلاص سره والله یحب المحسنین الله تعالی مینه کوي د احسان کوونکو سره نو اوله تقوا د شرک نه دویمه تقوا د حرامو نه ځان بچ کول د ګناه کبیره نه او دریمه تقوا ځان بچ کول له شبهاتو نه د وړو ګناهونو نه اول امنو ایمان بالله توحید او دویم امنون مراد ایمان دی دویم امنون مراد ایمان دی په اول ایمان نه مراد چې ایمان دی په توحید د الله تعالی باندې دویم ایمان په حرمت د شراب او د میسر باندې او دریم ایمان نه مراد استقامت علی ایمان مراد دی او اول عامل صالحات نه مراد عمل کول دی په واجباتو فرایض باندې او دویم نه مراد عمل کول دی په مستحباتو په سنن باندې